په انفاق سره ستا مال کميږي نه بلکه په دې کې الله رب العزت نور نور برکتونه اچوي داول صورت الترغيب الى الانفاق في سبيل الله والقتال في سبيل الله خلاصه د صورت دا صورت منقسم دی په دوو بابونو باندې اول باب هغه آیت نمبر 25 پورې دی ان الله قوی عزیز پدې کې ترغیب ال الانفاق بوجوه خمسه پینزو طریقو سره هغه انفاق فی سبیل الله هغه ذکر کیږي او دارنګي زجر دې لپاره دا متقاصلین عن الجهاد جهاد نه سستی کوونکو لپاره بیا 26 نمبر آیت نه تر اخره پورې دویم باب د صورت دی پدې کې ترغیب ال الجهاد ذکر کیږي نو دا صورت پدې کې دوا مسلې ذکر کیږي یو ترغیب ال الانفاق او یو ترغیب ال الجهاد دا صورت حدید نا د سلورمی حصے اوم باب چې کوم په اعتبار د صورتونو ذکر کېده قاف زاریات تور نجم و کمر نجم و کمر رحمان واقعا داش پغم بابو نو اوس د دې زینا دا اوم باب شروع کیږي په دې کې نه صورتونه دي تر هغه سورته تحریم پورې چې کوم ځای کې دا تشتمه سپاره تقریبا خلاصيږي دې دې پوری دا د سلورمي حصے اوم باب دې نو سورته حدید نه بعد اته سورتونه دي لومبني سلور سورتونه هغه متفردي د سورته حدید په دویمه مسلې باندې چې الجهاد فی سبیل الله دی او اخیری سلور سورتونه او دا سلور سورتونه سو مجادله حشر ممتحنه او صف دا سلور سورتونه متفریدی د سورت حدید په دویم حصے باندې په دویمه مسلې باندې چې هغه الجهاد فی سبیل الله دی بیا باز شیخ القرآن نور الله مرکزه ذکر کولا چې اول سلور سورتونه چې مجادله حشر ممتحنه او صف د دې هر دویم صورت پاغا سبح سره شروع کیږي ماضی سره سورت مجادله شروع قد سمع الله قول التي تجادلك سرا نو سورت حشر دا شروع شب سبح لله ما في السماوات والارض نو پسې سورت ممتحنه دا په یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم سرا نو سورت صف بیا فسبح سرا نو اول سلور سورتونو هر دویم سورت فسبح سرا شروع شوه دی او د اخیری حصے هر لومبنه سورت پاغه یسبح سرا شروع شوه دی حضر شیخ و فرمایل چې اشاره ده ماضینا مضارع شو یعنی مضمون بدل شو کله په فعل مضارع سره ذکر کوي یسبح کله امر ذکر کوي لکه سوره اعلی کې سبح اسم ربک الاعلى حضرت شیخ القران نور الله مرکزو فرمایل چې په دې کې اشاره ده چې دا کائنات هر وخت د الله رب العزت په تسبیح کې سدي مشغول دي وجود د کائنات نواخلې تر فنا د کائنات پورې هر وخت دا مشغول په تسبیح د الله باندې وي دویم حضرت شیخ نور الله مرکزه وو فرمایل چې ترغیب دی انسان ته چې او انسانا چې ستا هیڅ وخت هغه د الله د تسبیح نه خالی نشي چې هغه حال وي کې ماضی وي او کې استقبال وي دارنګي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایتم اغم علما ذکر کړی دی هم تفسیر قرطبی هغه روایت ذکر کړی دی چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د دې آیت باره کې دغه نه تپوسو کړي شو ځکه قران کریم کې استوا د دې سله کله علا راځي او کله الا راځي کله چې د دې سله علا راشي په معنا د غلبې سر راځي او کله چې سله الا راشي نو په معنا د مشیت اراده سره یا د دین مراد هغه باران دی یا د دین مراد چې دی هغه فیصله ده رب العزت دی په بار د ارزاق د مخلوق چې الله کوم فیصله د انسان د خپل د مخلوق د رزق باره کې لګلې دي او صدا شیخ نور الله عمر کدو لپاره تفهیم به ذکر کولا چې بظاهر د دې آیتونو خپل میز کې څه دي تعرض دې مخکې آیت په ابتدا کې تا وې ثم استوى على العرش الله غالب دې پارش باندې او دلته فرمای او هو معکم اينما کنتم الله تعالی سره دې چې کمزې کې تاسو نو دا شیخ په فرمان کې څومره مفسرین چې هغه تعبیر کوي نو تعویل ممدوح کوي دا تعویل مضمون سو قائل نه دی نو دلتم سلف صالحین نه یو تعویل هغه منقول دی وهو معکم اينما کنتم الله تاسو سره دی بالعلم والقدرت چې تاسو ایمان راړی پتو هی در خپل باندې وقد اخذ میثاقکم او یقینا الله غسدام پو خلوز تاسو نام دویما چې تاسو خپل رب سره چې دین هغه څه کړ دی هغه لوس کړی دی هم هغه څه دی میثاق نه یا خو مراد هغه میثاق دی لکه سورته اعراف آیت نمبر 172 کې چې راځي الست بربکم ایز تاسو رب نیم قالو ټولو بلا ولنتی زمغ رب نو هغه وخت چې کوم وعده تاسو نه غستوا الله اغست دا وعده د تاسو نه بیا تاسو درب د توحید نه انکار وکړه دا غواړي خلاف ورزي موکړه اوس د دې ځای نه بله طریقه د ترغیب الی الانفاق د پنځو طریقو نه دویمه طریقه ذکر کړي مال خرج کا مال بدن پاتې شي مستخلفین فی تب تلاړ شي او مال به درستو پاتې شي مال خرج کا اوس فرمای چې شابه مال خرج کا دا مال خوستانه دی د صحابه کرامو هغه دوو ډلو ته اشاره ده یو هغه ډله چې فتح مکه نه مکه هغه ایمان قبول کړو جهاد کړو د الله په لار کې مالونه خرج کړیو دویم د صحابه کرامو هغه جماعت او ډله ده چې هغه فتح مکه نه رستو چې ایمان قبول کړو رستو مالونه خرج کړیو حضرت شیخ نور الله مرکزو فرمایله چې دا اشاره دې طرف ته چې تفاوت فی درجه شته دی تفاوت فی درجه شته دی یو صحابي مقام د بل نو چتوي سمجھ خوشلی دویم لیکن استحقاق فی الجنت کې دا ټول صحابه کرام برابر دي دا صرف اسمی مشارکت دی لکه څنګه چې قرضه واجب الادا ده نو کې دا رنګ اخلاص سره تا د الله په لار کې مال خرج کو نو الله وتا ته پاغي باندې اجر او ثوابونه راکوي نو دا درې متریکش له ترغیب ال انفاق مال بدنه پاتشي مال خرج کا دا اوس دا قرض حسن څه شه دی علامه قرطبي فرمایي او دا تفسیر کو شیری په حواله سره ذکر کړي لس هغه شرایط د قرض حسن ذکر کړي قرض حسن هغه څه شه دی کرد حسن فرمائی هغه ته ویل کیږي بلا منن ولا از وبلا ازین چې چاته قرض ورکی چې نه په بیا احسان زباتن نه کې او نه دی هغه دی وجه تاسو تکلیف ورکی یا د دې وباسلو اراده بینی و ان يتصدق في حاله بامل الحیات دیو دا مال خرج کوي په داسې وخت کې چې دته امید د ژوند وي دا نه چې پوه شي چې اوس مرما بیا چې نو وصیتونه پریږي دي چې زما دا دا مال چې دینو فلان کی تا وقف فلان کی فلان کی تا او دارنګ کې مخکې ذکر کړي ان یکون کثیرا چې دا مال ها ان یکون من احب امواله چې دا مال بدد د محبوب مالونو نبی وان یکون کثیرا او داسې مال به چې هغه ډیر خرج کوونکی وي بهرحال لس هغه وجوهات د قرض حسن ذکر کړ دي چې قرض حسن هغه څه ته ویل کیږي یوم تر المؤمنین دا متعلق اجر کریم سره وله اجر کریم او د دې پاره چې دینو هغه اجر عزت مند دی هغه نور ایمانی هغه وسی هغه روان وی مخکې د دوی نه او خي طرف د دوی نه علما ذکر کوي چې هغه بین ایدیهم نه مراد یعنی هغه نور ایمانی شو و بی ایمانهم نه مراد هغه نور انفاق فی سبیل الله شو یا دا نور د دوی مخ ته روان وي بطور اعزاز وراءکم هغه زیتا چې رسو تاسو دې وراءکم نه مراد علما ذکر کوي اے ال دنیا دا مقام درنا ورکول نه دی بلکې د دې رڼا اسباب چې دین هغه په دنیا کې او چې هغه نیک اعمالو عقیده د توحید او ایمان په کتاب الله صحیح شه بیا به ته چې مونږ تاسو سره نه وو مونږ تاسو سره په یو سب کې نو ولاړ مونږ تاسو سره جهاد ته نو تلی مونږ تاسو سره چې دینو پلان کې دې کې نو شریک شوی مونږ هم یو ورځ راغلی و کنه تماشې لام ینادونهم دوی به आवाज کی دیتا مؤمنینو ته او بو یتا علم نکم معکم آیا مونږ نو تاسو سره هغه چاته چې چا د الله د کتاب نام هغه کاګ شي دي د الله کتاب ته ندي مایل شي الله ورته کتاب لپاره د هدایت را لګلو ځان ته وای مسلمان لیکن د الله کتاب ته منځي ناراضي هر سیز دی پارا بغه خطا وقت وی لیکن دا اللہ کتاب دی پارا بغه خطا وقت نبی علماء ذکر کوي چې د آیت ته مبقات العابدین ویل کیږي یعنی په دې آیت سره هغه د الله نیکان خلق هغه جاړي یا قران نازل شوی به فرمایل تعبیر په ذکر سره ذکر شو څنګه ذکر څه ته ویل کیږي سبحان الله دیتا نه ادا کلمه چې بار بوای دیتا ذکر وای سبحان الله سبحان الله سبحان الله دې سوې ذکر او ذکر شه نو قران دا بار بار لستون کې کتاب دی چې بار بار وای دا آیت تفصیل د آیت مذکوره دی اشاره څه شو نو فرمای چې ان الله یحیی الارض بعد موتها نو څه اشاره کړه چې څنګه الله رب العزت پدی باران سره سخت سخت ازمکی هغه قابل د فصل وګرځي سخت سخت ازمکی هغه ژوندې کی قابل د فصل وګرځي دا رنګ کې الله رب العزت پدی قران سره د خلقو زنا غنرمي او چې څوک قران ته غوږ کېږي دي او هغه د غوږ شرایط ته په صورت واقعیا کې وي القسم او هو شهید دا نه چې ناز دلته ګوري بل خو ناز دلته خیالات بل خو یا ان المصدقین والمصدقات دلته الله رب العزت چې کله دا صدیقینو ذکر کوي دارن کې وسره د انبیاو ذکر کوي د صالحینو د شهداو ذکر کوي او دلته وسره څه ذکر کړ دي ما څه ذکر کړ دي ما سبحان الله ډیر حجونو کې خلک بدل د حاجی سی ویا صحیح شه لیکن نبوت درجه نه ملایږي ځکه دا په کسب باندې نه کیږي او کې دروغ نه ځان بچ کا خلکو دې ډیر رښتینی دي خو به دا رښتینی دي نو آلتا مقام نبوت ذکرونو ذکوی مع الذین اغی سره بوی صحبت د اغی به حاصل شي لیکن مقام نبوت نه ترغیب ال الانفاق سلورما طریقہ صحیح شه مال خرج کا دا مال خرج کا دا دا دن دلتا پاتې کې دن کې دې اعلمو پوښی تاسو انم الحیات الدنیا یقینا دا ژوند دنیوي کې دې ژوند د دنیا د شیخ معنی کو ژوند د دنیا مو آیا ان لکه امزولی چې په یو بل باندې فخر کوي وتکاثر فی الاموال او زید سیالی دی په مالونو کې او په اولاد کې حضرت شیخ معنا کوله ک تکاثر الدهکان لګ زمیداتی هغه یو بل سره سیالیانه کوي د داتهم کرل نو د دومره فضل شو زبدا کرم چې د دینه سیوا وشي اوس وګره یو غرور دی او یو غرور دی هغه مخکې تا ته ذکر شللم غرور هغه ذکر شو تاو کته غرور بزم مل غین چې دی نو دا دوکې ته ویل کېږي او غرور چې دی نو دا څه ته ویل کېږي دوکه باستا بفتح الغین تفسیر قرطبی حضرت شیخ نور الله مرقده بدلتا فرمایلا چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ عمار ته چې نصیحت کوي فرمایي چې لا تحزن علی الدنیا په دنیا باندې مخ پکېګا ولی فإن الدنيا ستة أشياء دنیا خوش پک سيزونو نا مرکب دا جوړه دا سدي ما مشروب و په خوراک کې ټولو نه بهترین سیز چې دی نو هغه څه دی ګبین دی شهد دی او دا سری وو هوا بزقت زباب دا خود یو میچي توکانی دی په دنیا کې د خوراک اعلی شی ګبین دی هغه د یو اسمان دی او عدت للذین الله فرمایي چې دا تیار کړی شوی دی لپاره دا کسانو چې چا ایمان راړل دي د الله په توحید باندې او په رسالت د رسولانو باندې د ذالک فضل الله یؤتیه دا فضل د الله دی چې ورګي الله چاته غواړي والله ذو الفضل العظیم الله مالک دا فضل وی دی اوس دلته حضرت شیخ نور الله مرکزو فرمایله عرضها کار السماء والارض دلته سما دا مفرد ذکر شوی دی او په سورته آل عمران کې توګرا سورته آل عمران او صورت حدید کې چې نو السما دا مفرد ذکر شوی دی از شیخ نور الله عمر کدو فرمایل چې هیڅ ښکار نشته حال ته جمع دا دلته السما دا دینه مراد چې نو ذکر د مفرد د خمرات نه جنس دی صحیح شم کله چې دا آیت مبارک ولستل شو د يهودو یو جماعت را لې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قرطبی دا ذکر کړی دی هغه د حضرت عمر رضی الله عنه تاسو کوم چې کله جنت یو جنت دومره سما عرضها کار د سما ای ول ارض چې هغه پلنواله د اسمان په شان او د زمکه په شان دی صحیح شو نو بیا عین النار دا بیا جهنم کوم خلاړو حضرت عمر رضی الله تعالی فرمایله تاسو ماته جواب راکې نو بزو تاسو له جواب راکم فاذا جاء الليل فاين النهار کله چې شپه راشي نو رز چرته لاړ شي او چې رز راشي نو شپه چرته لاړ شي صحیح شه سبحان الله چې تاسو افسوس نه کوي نو دا افسوس خو غیر اختیاري دی یو سړی نه کې یو شی رکشي یا سو کوفا شي رشتہ داري غیر اختیاري انسان ډیر پریشان وي او دلته فرمایي چې لا تاسو افسوس مکوي صحیح شم حضرت شیخ نور الله عمر کدو د ابي سعود په حواله سره فرمایي چې آسی ډیر منلونه ولا تفرحوا او تاسو خوشحالي مکوي بیا اکی سوال لې چې فرح کوم غیر اختیاري دي صحیح شه علما ذکر کوي ابي سعود ذکر کوي چې د دین مراد چې نو هغه فرح غیر تکبر دي دین مراد فرح تکبر دي چې به تور تکبر صحیح شه یا علما ذکر کوي مختال هغه چاته وي چې تکبر کوونکی وي په مال کې او فخور هغه چاته ویل کېږي چې بچا احسانو کې بیا او خپل احسانات باطی الذين قران په خپل تفصیل کې دا کسان دي يبخلون چې دوی بخل کوي او يأمرون الناس بالبخل او حکم کوي خلقو ته په بخل کولو سره په خپل مال نه خرج کوي بل ته به بل ته وای چې دلته مال مخ خرج کوا تفسیر قرطبی ذکر کوي چې بخل نه مراد دعا بخل علمی هم دی دارنګه بخل مال هم دی صحیح شه یبخلون بالعلم وبالمال نه علم مال نه خرج کوي بخل کوي ويأمرون الناس او خلق تم چې نو حکم کوي بالبخل په بخل سره چې قرآن مخو دته د دین دا مسله مخو دته دا کار مخو دته دا کار مخو بیا پلار جوړ شي ومن يتولى او چا چې مخوا او کې چرې میزان نه مراد دا میزان مادي شي چې په کم باندې تدا اشیاء تلیم بیا دا شی و فرمایل چې دینه مخکې په فعل مقدر وباسي ووضعنا الميزان صحیح شه مونږ را لګل دوی سره کتاب والمیزان ای ووضعنا الميزان مونږه اخده میزان ومنافع للناس او پدې کې نفي دي لپاره د خلکو پدې اوس پنه کې الله نفي منفعت خدې لپاره د خلکو ځکه خطیب ذکر کیا ما من صنعت الا والحديد آلتها په دنیا کې داسې یو شی نشته دی چې دی هغه جوړخه فاسق ټولګی چې نه دا اکثر سوای او محتدین چې نو هغه ډیر کم وی په نسبت دا وی ثم قفینا علی آثارهم الله فرمای بیا مونږه پر لپسې ولګل په نقش قدم د دوی باندې به رسولنا صحیح شه خپل رسولانو سره وقفینا بعیسی ابن مریم او مونږه بیا ولګو ورپسې ولګو عیسی ابن مریم ترک دنیا حضرت شیخ نور الله مرکز او بد دي دوه معنی کولې پدې کې اشاره د بنی اسرائیل او غدرې ډلې دي هغه درې ډلې بنی اسرائیل کې کنا یو مجاهدین او یو داعین او یو رهبانیین صحیح شه اول معنی سره پدې کې مزمت ته صحیح شه هغه رهبانيين وتا چې دا رهبانيه دا عطف شي په سباندې رحمتن باندې صحیح شه اور ابتدعوها بدعت دینه بدعت سشي بدعت اضافي شي بدعت په دوه قسمه باندې یو بدعت حقيقي او یو بدعت اضافي حضرت شیخ نور الله مرکزو فرمایل چې بدعت حقيقي هغه ته ویل کیږي چې هغه د سره نه شریعت کې څه وجودي نه وي لکه دغه عرسونه شلل صحیح شه میلادونه شلل دی وسره او یو بدعت اضافي دی صحیح شه چې هغه طریقه هغه د ځان نه جوړه کیه صحیح شه لکه دعا بعد السنن سنن دعا بعد السنن به هيئه اجتماعي صحیح شه اجتماعیت په صورت سره چې دی اوس لکه سنن نه پس دعا خوشته دی کنه لیکن بیعت د اجتماع سره نشته چې ټول راجم شي بیا دعاګانې کوي نو چې کله رهبانیتن د دې عطف ته پسبانه وکي رحمتن باندې نو بیا به د دینه مراد بدعت اضافي شي ښا نو معنا به څه وکي وجعلنا خا رهبانيت ته ویل کېږي ترک دنیا ته ویل کېږي الله فرمایي چې موږ دوی ته د رحمانيت حکم وکړ چې دنیا هغه څه کوي هغه پریږي دی لیکن دوی دا رهبانيت سبب د دنیا د جمع کولو ګرځو په سر به صادر بواچو خلک ځان وی پیر سیب جوړ کړ ابتدعوها دوی ورپسې شل دیاغي ما كتبناها عليهم الله فرمای چې مونږه نو فرض کړي په دوی باندې دا سه رهبانيت چې هغه سبب د دنیا د جمع کولو ګرځي الا ابتغاء رضوان الله مگر مونږه فرض کړو په دوی باندې دا رهبانيت دې لپاره چې دوی الټي د رضا د الله چې دوی الټي دویم معنی بعد شیخ القران نور الله مرکده کولا چې دا ورهبانیتن دا مستقل کلام دی او دا منسوب دی او عامل ولا ابتدعوها دی بیا ود ابتدا نه مراد شي بدعت حقيقي بشيا چې سره نه دوی ته دا رهبانيت د اختیارولو حکم نو شوي صحیح شه اوس معنا وجعلنا فی قلوب الذین مونږه وګرځو پزندا کسانو کې اتبعوه چې چا تابعداري کړو د عیسی علیه السلام رأفتا نرمی ورحمتا او شفقت بس خبره ختمه یا ایو الذین آمنو ای ایمان ولو اتقوا الله یریږي د الله نه او امنو برسوله او تاسو ایمان راړی د الله په پیغمبر باندې صحیح شم یؤتیکم کفلین درب کی الله تاسو ته ډبل اجرنا یو اجر دا چې تاسو مخکې پیغمبر باندې ایمان راړل او په مخکې کتاب ایمان راړل او اوس تاسو په دې کتاب او په پیغمبر باندې ایمان راړو حضرت شیخ نور الله مرکده به درې معنی ذکر کولې او په اولی معنی سره چې نو پدې کې رد دې پالي کتاب باندې صحیح شو اوله معنی سره لالا د دې متعلق چې نو هغه محذوف دی سره ارسلنا هذا الرسول الله فرمای ما دا پیغمبر راولېګم من غیر اهل الكتاب بغیر د اهل کتابنا وکړه د اهل کتاب یو دا دا خیال وو دا کی دا چې څومره پیغمبران راځي نو هغه د مونږ نه راځي صحیح شو یقدرون کې به بیا د ضمیر پیغمبر اسلام او مؤمنان به مراد شي لئلا الله فرمایي چې ما دا پیغمبر غیر عالی کتاب کې ولګه دی پاره چې په نشید عالی کتاب الله یقدرون علی شینا په دې خبره چې دا مؤمنان قادر ندي په هیڅ باندې چې دوی ته دعوت ورکړې شم چې تاسو ایمان راوړی یم په دا آخري پیغمبر باندې او په دې چې کم کتاب نازل شوی دی په هغه باندې صحیح شه نو بیا به د یقدرون مراد علی کتاب شي صحیح شه یعنی آل کتاب دا د خیال نه کوي چې زمونږه پیغمبران لاړل دنیا نه ختم شله صحیح شه اوس به مونږ باندې jihad څنګه فرض کیږي وې دې دې دا خیال نه کوي چې دوی باندې به jihad نه فرض کیږي بلکې په دوی به jihad فرض کیږي د پیغمبر په واسطه سره اوس پوښتنه خبره دریمه معنا در شیخ نور الله مرکزو فرمایي چې الله کې دا لام زائد شي صحیح شه نو بیا معنا څه کې من فضل الله نه مراد بشي څه شي دا رستو چې درې انعامات کم ذکر شل کفلین یجعل لكم نورا یغفر لكم صحیح شه لئلا یعلم دې دې پاره چې پوه شي د اهل کتاب الله یقدرون علی شینا چې دوی قادر ندی پس سیز باندې من فضل الله د فضل د الله نه چې هغه کفلین دی ډبل اجر ندی ويجعل لكم نورا او غرنا دا